تحذروهم نو ځانو ساته دا غینا ان دومره مینا ور سره مکو چې تان دین پاتې شي بازی بی بیانی بازی اولاد استاسو دشمن د استاسو معنا دین نمو کاږي دا غیر سره مینې په وجه سره وایم تاپو او کچر ته معاف کوي تاسو خدای دا وي وکه دی واوري واتیو او خبرای منی تابعداري وکي وانفقو او خرج کوي مال لګوي خیر لانفسکم نو غره بوي تاسو د پاره و من یوقا او هغه سوچ او ساتل شو شح نفسه د حرس د نفس په نفس خپلنا فاولائک نو دغ کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي ان تقرض الله کچرتا قرض ورکړی تاسو الله تعالی تا قرضن قرض حسنن خیستا په اخلاص سره یوزایفه زیاد به کړی تاسو لکم تاسو لرا ویغفر لکم او بخنه به کی تاسو ته تا والله الله پاک شه دی شکور حلیم قبلون کې د عملونو دی حلیم صبرناک دی شکور قبلون کې د عملونو دی حلیم صبرناک دی عالم الغیب عالم دی په هر پټ باندې و شهادت او په هر اخکار باندې العزیز الحکیم زور ور دی الله پاک او حکمتونو والا دی الله پاک ولا یخرجنا ولا یخرجنا ان د اوزی دوی پخپلا الا مگر ان یاتینا بفاحشه مبینه کچیر ترات لوکړي په بدای احکار سرا وتلک حدود الله او دا کلی دی الله تعالی دی و من یتعدا او چا چې تیرې دل وکړل زیاتې وکړل حدود الله په کولو دی الله تعالی نه فقد ظلم نفسه نو یقینا ظلم وکړو په ځان خپل باندې لا تدری تن پوی لا تدری نه پویږي هیڅ نفس لعل الله شاید چې امید دې چې الله تعالی با یحدث پیدا کړی بعد ذالک امرا رست د دینه بلخ خبره بلخ خبره ان بیرته روغبو فاذا بلغنا نو هر کله چې دوی نږدې شي اجلهن نیټه خپلتا فامسکوهن نو ایثار کړی دوی لروي ساتي به معروف ان په خط طریقې سره ان رجوع کولو کوي او فارقوهن یا جدا کړی دوی لرا به معروف ان په خط طریقې سره رجوع نه کول طلاق ورکه په طریقې جنگ جګړه مکوئ واشهدو او گواهان نشي گواهان کړي په دواړه حال کې زوی عدل دو انصاف والا منکم استاسونا واقیم الشهادت او پورا کړي گواہی شهادت لله د پاره د الله تعالی ذالکم دا تاسو لپاره یعذ به واز در کول شي په دې سره من هغه چاته کان چې وی یومن بالله ایمان لري په الله تعالی والیوم الاخر او پرز اخرت باندې و من یتق الله او سوق چې یره کوي د الله تعالی نه خلاف نه کوي یجعل له جوړ به کړیو به ګرځي الله تعالی را مخرجن طریقه د نجات د بچاو و يرزقه او روزي به ورکوي دتا من حيث لا يحتسب د داسې ځای نه چې د په ګمان کې بم نوي او من يتوکل او چا چې ځانو سپارو دلا عل الله په الله تعالی باندې په هو حسبه نو هغه یعنی الله تعالی پورا دې دلرا ان الله یقینا الله تعالی بالغ امره جنګای دی مرز په نظر راغله او طلاق شوا و اولاد الاحمال او حمل والا زنانه چې بار پکې دي نه بچي پکې دي او طلاق ورکړې شو اجلهن داغي عدت چې دي اي يضان جګول دي حمل دي حملهن چې بچي کله وشو عدت داغي ختم شو و اولات الاحمال او حمل والا زنانه چې ګډه کې بچی دي اجلهن عدت دی اوی ان یضان حملهن چې کی دی خپل حمل بار یعنی بچي وشي وزګي و من یتق الله او چا چې ویره کول دی الله تعالی نا یجعل له نو بغرزی الله پاک دلر من امره یسرا د کار ددن اسانتیا اسکنوهن پاتې کوي دی خزو لرا سکونت ورګي او سوي پرېګ دی دوی زنانو لره نه ځای ورکې دی زنانو لرا من حيث سكنتم پاغ ځای کې چې تاسو پکې اوسېږئ من وجدکم د خپل طاقت مناسب ولا تضاروهن او مزرر ورکوي دوی ته تکلیف مور کوي دوی ته لتوزیقو د پار د دې چې تنگسیا راولې علیهن په دوی باندې و ان کنا او کچر ته وی اولات حمل دا زنان حمل والا یعنی ګډه کې بچي وی فانفقو نو خرج کوي تاسو علیهن په دوی باندې ډوډۍ خوراک ول ورکوا حتا یزانا تر دې پوری چې وزګوي حمله ناقل حمل بچي دیوشي فإن أرضان لكم نو کچرتا شودي ورکوي دوی تاسو بچو لرا طلاق شوی خزه دا بچ وشو هغه شودي ورکي نو فآتوهن اجورهن نو ورکوي دوی ته مزدوري دوی د شودې ورکولو د پي ورکولو مزدوري ورکوا واتمرو بینکم او جرګه کوي په منځ خپل کې ان په بار د بچی کې به معروفین په خه طریقې سره چې ماشوم د خوراک او د شودو نه کټ کو پيونه وسیدا و ان تعاصرتم او کچره تاسو سختی کوي د یو بل سره په مزدوري په ورکولو کې پس تر دیو لهو نو زر دې چې پي باور کړی دتا او خراب بل زنانا لیون فق خرج دې کوي مال دې لګي زو ساعتن خاوند پراخه مالدارا من ساعته د پراخه خپلنا یعنی د مال په لحاظ سره مالدار دې خرچه دې کوي ومن قدر علیه او هغه څوک چې تنگ وي پاغه باندې رزقه روزي دا غریب دی فلینفق نو خرج دې ټوکړي دا غ مال نه ما تا الله چې ورکړې دته الله پاک لا یکلف الله تکلیف نه ورګي الله تعالی نفسا هیڅ نفس تا الا ما اتا اتاها مگر برابر دا غ طاقت چې الله ورته ورکړې کم طاقت چې الله د تور کړی دی هغه چې الله په بوج اچي سيجعل الله زر دې چې پیدا بکړو به ګرځي الله تعالی بعد اسرن یسرا روست دې تنگ سیانه آسانتیا سہولت به الله راولي وکای من قريه او ډېر کلیوالو ليخرج الذين د دې د پاره چې وباسي هغه کسان امنو چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات عملونه کړې دي په برابر د سنت نیک کار سنت برابر من الظلمات وباسي به د تیارونا ال النور رڼا تا ومن يؤمن بالله او چا چې ایمان راوړو په الله تعالی باندې ويعمل صالحا او عمل یو کو الله الذي الله تعالی غزاد دې خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی و اسمانونه و من الارض او د زمکونا مثلهن پشان د اسمانونو نو و اسمانونو اسمکی یتنزل الامر را کوزی را کوزیږي حکم دی الله تعالی بینهن پمند دوی کې لتعلمو دې د پاره چې یقین وکړي تاسو پوښې تاسو ان الله یقین الله تعالی علا کل شیء قدیر په هر چیز باندې قدرت والا دی وان الله او یقینا الله تعالی قد احاط یقینا الله تعالی راګر کړوي د کل شیء علما هر چیز په علم خپل کې یقینا الله هر یو چیز په خپل علم کې راګیر کړی دی سوره تحریم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبر علی صلوات و سلام اے نبی کریم علی السلام لما تحرم ولی بندوی په ځان باندې ما احل الله لك اغه سیس چې حلال کړی دی الله تعالی تعالی را پرانستل د قسمونو استاسو نه جایز کېدل د قسمونو استاسو والله او الله تعالی چې د مولاکم مددگار استاسو دے دوست استاسو دے وهو العلیم او خاص هغه الله پار ته پویږي الحکیم او حکمتونو والده او خبر ورکړو الله تعالی پاغي باندې عليه پاغي باندې نبی صلی الله علیه وسلم عرف نو وی خدلا بعد هو بعد یو خبره وعارض او مخې واړو ان بازن د بل خبرې نه فلما نو هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم نبعها خبر ورکړو هغه بیبي تا به پاغي خبرې سره قالت وی دی بیبي من انبا کا هاذا چا تعالی دا خبر در کړوي تا ته دا خبر چا وکړه قال او وی نبی پاک علی السلام نبأنی خبر را کړوي ماتا العلیم اغه الله پاک چې پار زبان دی پوی دی الخبیر چې په خبردار دی پارسا ان تتوبا کچره توبه وباسه الله تاسو ال الله ان تتوبا ال الله کچرتا توبه وباسه تاسو دواړه الله تا راګرځي الله تا فقد نو یقینا سغد جوړ دې تاسو زړونه قلوب کوما د پاره توبه نستاس زړونه توبه د پاره جوړ دي و ان تظاهرا او کچرته تاسو دلی جوړوي خلاف کوي په مخالفت د علیه په نبی اسلام و ان تظاهر علیه او کچته تاسو خلاف کوي نه دلی جوړوي په مخالفت د نبی اسلام کې نو فإن الله هو مولاه یقینا الله تعالی ملګری دا غده مولا دا غده و جبريل او جبريل السلام او صالح المؤمنين او نیکان مؤمنان د نبی پاک ملګری دي والملائکه او نور ټول ملائکه بعد ذالکا روست د دینه ظهیرون دی هغه ډله کوونکی دی هغه ملګرتیا کوونکی دی اسا ربه قریب دی امید دی چې رب د نبی پاک علی السلام ان طلقکن کچیرتا یعنی دا نبی طلاق ورکړي دی بیبیانو ته ان یبدله نو بدله کې به ورکړي الله پاک ازواج نور بیبیان خیرا منکن چې غره به وستا سونا مسلمات مسلمانان به یختارا مؤمنات ایمان لرون کې په زړونو تابعداري قانتات تابعداري کوونکې وي د حکم دی الله ای صفات ذکر کړ د زنانو د پیغمبر پاک علی اسلام دا پکې وی ودا کې به نور الله پاک ورکی مسلمات مسلمانان وي یعنی اخکار مسلمانان وي مؤمنات ایمان لرون کې وي په زړونو کې قانتات تابعداري کوون کې وي د حکم تایبات توبه کوون کې وي عابدات بندگی کوون کې وي په توحید سره علیها پاغي اور باندې ملائکه مقرر دی ملائکه غلاد سخت طبیعت والا شداد طاقتور لا یاسون الله نافرمانی نه کوي دا ملائکه د الله تعالی نه ما امرهم داغي چې امر کړی وی الله دوی ته ويفعلون او کوي دا ملائکه دوی هغه کار ما یو مرون چې دوی ته حکم ورکول شي ملائکه ته چې کوم حق حکم کول شي هغه هغه عمل کوي او د الله خلاف ذره بر ملائکه نه کوي یا ایها الذین کفروا وبویل شي اے کافرانو لا تعتذروا اليوم بانی مکوین نورزی انما یقینا تجزون بدل ورکول شي تاسو ته ما کنتم تعملون دا هغه عملونو چې تاسو یې کوي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو توبو ال الله توبو باسه الله تعالی ته توبه نصوحا توبه اخلاص والا سی سیدا اخلاص سره توبو کا گئی عسى ربکم والذین آمنو او کسانو لره چې ایمان راوړل دي ما هو دي پیغمبر سره نورهم رڼا د دی یسعا منډې به وخی بین ایدیهم د دوی نه مخې د دې په مخ کې رڼا به د مخې تروانې و به ایمانهم او په خي طرفونو د دوی یقولون دوی بوي ربنا ای رب زمونږه اتمم لنا پورا وسات مونږ لرا نورنا رنا زمونږه واغفر لنا بخنو کړې مونږ ته انک یقینا تو علا کل شیء قدیر په هر چیز باندې قدرت والای یا ایها النبی اے نبی علی السلام جاهد الكفار جهاد کوه د کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره وغلظ او سختی وکړه علیهم په دوی باندې کفارو سره جهاد په تور منافقانو سره جهاد په جواب وما واهم جهنم او زائد دوی جهنم دی وبئس المصير او بد زائد دی د ورګرځیدلو ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا مثال للذین کفروا کافرانو د پاره امراه نوح د خزید نوح علی السلام و امراه لوط او د خزید لوط علی السلام کان تاوی د دواړه خزی تحت عبدین په نکاح دي دوه بندگانو کې من عبادنا بندگان زمونږ صالحین چې نیکانو پیغمبران نوح علی السلام او لوط علی السلام فخانتاهما نو نقصان وکړو دوی دا غوي سره په دین کې فلم یغنیا نو بچا ورنکا انهما دی دواړو تا فلم یغنیا نو اس بچا ورنکان هما دی دوالو ته من الله دی الله دی عذاب نشاینی سیز وقیل دخل النار او ویل شو داخل شی اورتا ما داخلین سره د داخلي دونکو نا جهنم تلاش او تو داخل شي وضرب الله مثلا او بیان کړی دی الله تعالی مثال للذین آمنو مؤمنانو لرا امرأت فرعون د خزی د فرعون اذ قالت کله چې ویلو کوم چې ویل هغه خزی رب ابن لی اے رب زما جوړ کړی مال را اندکا دی خزی د کلمو در رب خپل و کتبه او د کتابونو د الله وکانت او ودا قضا من القانتین د پورا تابعداری کوونکو نه